اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شپګما پارا دا نمبر کوي دا د شپګمې پاره نه سلور پاڼې مخکې د پنځمې سپارې اخیری حصہ د دو نوینو هم منګه شروع کو دا سلور پانه د پنځمې پاره پشپګمه سپاره کې منګ یو ځای کو د پاره د دې چې دا د پنځمې سپاره نه پس عذر باندې پاتې شوی وي دا د سلور پانه نو منګ به دې تلیکو پارا شپګمه خو چې په تاسو باندې څه اشتباه نه راځي دا غشپګمې سپاره نه مخ کې د سورته نساء د پنځمې پاره دونوي آیات نه موږ به شروع کوو نو دا څه سبق موږ د پنځمې سپاره اول کې وایو او ورپسې بیا شپږمه سپاره په دې کې شروع کوو ان شاء الله من قوم د داس قوم نوی چې په مین تاسو کې و بینهم او په مین دای کې وی میثاق وعده معاهده ته جنگ بندي نو فدیتن بیا دیت د مسلمتن حواله کړي شوی الی اهله وارثانو د دغه وجلی شوی دا چې د چا نه کس وجلې ده نو داغه کس وجلی شوی وارثانو ته بدیت فدیه دا کوي او علیه پاغه ولعنه او لره کړي غل الله د خپل رحمتنا الله موږ د داسې قتل نو ساتي ها ان تبعی دا هو اعد له عذابا عظیما او تیار کړی الله دلل عذاب لوی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا ضربتم کله سفر کوي تاسو فی سبیل الله فلا الله کې نو فتبینو نو تحقیق کوي تاسو فتبینو تحقیق کوي بس بس ولا تقولوا موایا تاسو لمن دل ورکه دی وګړي ولا تقولوا موایا تاسو لمن هغه چاته القا چې وی غرزولا الیکم تاسو ته السلام ا انقیاد غالا چې زما غالا کې خودلی جنگ منکم اصله کې خدا من تسلیم شو لا استوی القاعدون ندی برابر ناس من المؤمنین د مؤمنانو نا غیر اول الزرر هم چې هغه غیر ندی اول الزرر خاوندان د زرر یعنی روغ رمټ دی سررو ته نشتا او د جهاد نه ناشتي والمجاهدون اوا کسان چې هغه جهاد کوونکي فی سبیل الله په لار د الله کې به اموالهم په لګولو د مالونو خپل سره او انفسهم او په کړهو د خپل ځانونو سره فضل الله المجاهدین غرواله ورکړي الله مجاهدین ته به اموالهم په لګولو د مالونو خپل او انفسهم په کړهو د خپل ځانونو علی القاعدین پاغناستو درجه تن په یو درجه تاسو راځي صبر ورکړئ کله چا نو کله صبر ورکړئ اوس خدا سي زړه راکنه درجات منه دا درجی دی منه طرف د الله نه و مغفرت او بخشش ورحم او مهرباني وکال الله غفور یو کو غټو چې زیاته کړي په خپل ځان د ګناهونو په وجا قالو وایو ته فرشته فيما كنتم سکوي تاسو په وخت د مرګ کې قالو وای بدای كنا ومنګه مستضعفين کمزوري فل ارض فزمکه کې قالو نو وای وو ته فرشته الم تکن ارض الله واسعه آیا نو وزمکه د الله فراخه فتهاجروا فيها چې هجرت کړي تاسو فيها په دې زمکه کې فاولائک نو دا کسان ماواهم جهنم زیدا غد جهنم و ساعت مسیرا او ډیر بد زیده د ګرځیدو دا جهنم الا المستضعفين مگر کمزوري من الرجال د سړونا و النساء د خزنا و الولدان د ماشومانو نه لا استطيعون چاغي طاقت نلري حيله د ځان خلاصولو ولا يهتدون او نمومي د سبيل لار او دیندارو خلکو ته وسعا او فراخی الله دې موږ له فراخی راکړي او زموږ درس شروع کیږي دوره شروع کیږي موږ سره غم دی چې خدای پاک شاګردان برازي زیشتا نشتا غم ارس غم براسه چې خدای پاک چې اوس خزې وي خې تنظیم وي خې کمرې وي خلنګر وي څه ضرورت موږ به غم پریشان کېدو هو مې یخرج من بیتی او سوچ اوزی د خپل کورنا مهاجرن چې هجرت کوونکی وی ال الله دا لا د دین د پاره او رسولي او د خو د پیغمبر د پاره لکه موږ او تاسو راوته یو چې موږ به د الله کتاب زکو د پیغمبر سنت بس زکو دا خلکو ته کوي ثم یدرکه الموت بیا راګیر کی د لره مرګ لکه پتا سوس موږ مرګ راغې مړ شو ثم ذا یو طالب هغه بیا مړ شو فقط وقع اجره علی الله نو تاکي ثابت شه اجر کې دې مړ نشي تاکي ثابت شه اجر دا په الله باندې ګوره اجر ثابت ته شهید دی ګوره ها وکان الله غفور الرحیم نور مردا دا ته شیطان وای او دې ته شیطان نه وای فقط وقع علی الله تاکي ثابت شه اجر دا په الله باندې وکان الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کوونکی مهربان ولا جناح نشتر گناہ علیکم پتا سبحانه ان کان بكم اذن کچرته وی پتا سبحانه تکلیف می مطرن دباران او کنتم یا تاسو مرزا بیماران ان تزعو چکه د تاسو اسلحتکم خپل اسلحو لرا وخذو او نسی حذرکم سامان دیر دشمن تاسو ان الله بشک الله اعد تیار کړي للکافرین د پاره د کافرانو وترجون من الله ما لا يرجون او امید لري تاسو د الله د طرف نه دا هغه سيزونو چې دوی امید دا غي نه لري وکان الله عليما حکيما او د الله په یو حکمت والا ان انزلنا اليك الكتاب بشک منګا را لګل دي تا ته قران بالحق د پاره د ښکار کولو د حق لتحکم بین الناس دې لپاره چې فیصله وکي په مین د خلکو کې بما پاس اراک الله چې خودنه کړی تا ته الله ولا تکل للخائنین خصیما او مکیګه ته د طرفه د خیانت ګرو خصیمن جګړمار واستغفر الله بخنه غواړه ته د الله نه ان الله بشک الله کان د غفور الرحیم بخشش کوونکی مهربان یستخفون من الناس ځان پټي د خلکو نه ولا یستخفون من الله ځان پټي د الله نه او هو د الله ما هم د دې سره دې از یبیتون کله چې د شپه تیرې ما پاغ صلا یرضوا چې خوخ نیوی الله تا من القول د وینانا وکان الله او دی الله بما پاکار یعملون چې کوي دی محیط آی حات کونکي ها خبر شي انتم تاسو ها اولای دا کسانې جادلتم جګړه کوي تاسو هم دا غي طرف نه په حیات دنیا په ژوند دنیا کې خو فمن یجادل الله عنهم نسوک بجګړو کې دا الله سره عنهم دا غي د طرف نه یوم القیامت پر ورځ قیامت کې اما یکون علیهم وکیلا یا بسوک شي په دې باندې ذمہوار ومن یعمل اغه چا چې عمل وکسو ان بد غیر د شرکنا او یظلم نفسه یا ذاته او کو په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله بیا بخنه غواړي د الله نه ثم يرمي بي بري ان بیا نسبت کې دا ګنا پاک سړی تا فقد احتمل تاکي بار کد بهتانن درو و اسم مبين او گناہ کرا ولولا فضل الله کشرتن و فضل د الله عليك پتا و رحمته مير باندې د الله لهم طائفه منهم نخامخ قصب کړو یو ډلې منهم د دینه ايو ذلوکا د گمراه کولستا وعلمک او خودنه کړي تا تا د هغه احکام لم تکون چې نوې ته تعلم پویا پاغه باندې وکانا فضل الله او دې فضل د الله عليك پتا عظیما دې لوی فضل الله وکانا فضل الله عليك عظیما او دې فضل د الله پتا باندې دې لوی معروف حق وایلو باندې چې حق وای کار دینو کوي او اصلاح بین الناس یا امر کوي حکم کوي په اصلاح کول په مهین د خلکو کې اتفاق راول ولکه چې اصلاح وو دو کسانو منځ کې جنگ دی یو بل سره او غوبل له دا دواړو منګ روح کو او دواړه جنگ نه کوي کنځل یو بل تکي دا کې نه دا روح ول غواړي ومن یشاقق الرسول هغه چا چې خلاف وکړ د پیغمبر د سنتو من بعد ما پس دا غنا تبین له الهدى چې ښکارا شو هغه ته سنت طریقه ويتبع او روان ش غیر سبیل المؤمنین به د لارې د مؤمنانو نه ولي وابلو موږ دلته ما ته والله کم خواچ اولیدې ونسلی جهنم او دنه وکم دلرا جهنم ته وساعت مسیرا او ډېر بد زیده د ګرځې دو دا جهنم ان الله بشک الله لا یغفر بخنه نکي ايو شرک به چې پر خدار پیدا کوي دا الله سره بل سوق او یغفر ما دون ذالک او بخشش کې دا ګناهونو چې سیوا دي شرک ندي هغه چاته شا او چخوږي شي ومن یشرک او هغه چا چې شرک کو بالله د الله سره د الله په صفاتونو مخلوق برخدار کو ها فقد ضل تاقید گمراه شو ظلالم بعید په گمراهی لري سره یدعون را بلی دی من دونه به د الله نه الا اناسا مگر ملو الا اناسا مگر ملو اشتیا ملو دي خود شیطان په وسوسه باندې دی بلل کوي لعنه الله فلعنت کړي دې دې شیطان لره الله وقال وی دې شیطان لا اتخذنا خامخ احلم من عبادك د بندگان استاد نصیب مفروض عیسی مقرر ولا ازلنهم خامخ گمراه کوم بدین را وهو حال دا دی چې وي دی مؤمن فاولائک نو دا کسان يدخلون الجنه دنه بشدی جنت ولا یظلمون نقیرا او جاته وو نکړي چې په دې باندې پاندازې د داغ د قجری ومن احسنو سوق دې ډېر خستا په ادبار د دین می مندا چانه اسلم وجو چې تابع ک ځان خپل لله خاص الله تعالی فیهن په بارد د احکام د خزو کې وما او پاس کې یتلا چلوستي شي علیکم پتا سو فل کتاب په قران کې فیتا من نساء په بارد یتیمانانو خزو کې هغه خزلات او تونهن چې نور کوي تاسو هغه ته ما هغه مہر کوتبا چې لیکل شوی مقرر کړی شوی لهن دایلره وترغبون او مینه کوي تاسو ان تنکحوهن چې په نکاح واخلې د یتیمانو جنکو لرا نو چې مینه کوي نو د یتیمانو د جنکو مہر به هم ادا کوي والمستضعفین او فتوا درکې تاسو ته په بار دا کمزورو کې من الولدان د ماشومانو والصلح خير او صلح ډیره بهتره ده اتفاق را وصل ډیر بهتر دی واحذرت الانفس الشحا او حاضر شوه دې نفسونو ته بخل وان تحسنو کچرنی کی کوي تاسو وتتقو ځان بچ کوي د خلاف د الله نه فإن الله بشک الله کان دې بما پاکار تعملون چې کوي تاسو خبيره خبردار ولو حرستم اگر که تاسو ډیر حرس کوئ په جما کول کوشش کوئ فلا تمیلو ماول تاسو کل المیل په پورا اولیدو سره په عمل د لاسو یوي تا فتزروها چې پرې دی تاسو هغه بل لرا کل معلقه ته په شان تد زولندې چې نه خزه کې انو لتلا خور کې و ان تصلحوا کچت صلح او کلتاسو او تتقوا ځان بچ کو د خواهش د نفس نه وان الله بشک الله کان دے غفور الرحیم بخشش کون کے مہربان و ان يتفرقا کو جدا شدا دواړه د یو بلنا پس سره جدا شو په طلاق سره په طلاق باندې جدا کیږي خزا او خاوند یو بلنا یغن الله نو مالدار بکی یره بیا منګه سکو کو منګ طلاق یو بل ور کو جدا شو مغربانان شو بیا نا الله وی یغن الله مالدار بکی الله کلن هر یو لرا من ساعتی د خپل فراغینا الله وی فراخی ما سره زبر یو مالدار کم خدما حکمونو منی وکان الله الله زمنګه کې خنا پیدا کی الله دې موږ د خماون نمره کې د دین سره چې په دني لګو وکان الله واسعا حکیما دا چې خلق مال لیدلې چې هغه سره مال راځي نو یو روپیم ځان سره نه پریری په دني لګي د الله په کتاب یې لګي په زینو د مرکزونو د دین زین چې کم دې کې د دین کار کوي خصوصا د قران په درسونی لګي خلک هم شته چې ورکړې شوی او د علم د کتاب من قبلکم په خاص تاسو نه و ایاکم او خاص تاسو حکم کوم په دې ان تق الله چې ویریږي تاسو د الله نه و ان تکفرو کفر کوي تاسو فإن الله ان بشک خاص الله له اختیار دا غسه چې پاسمانونو کې روا چې پزنو کې روا کان الله غنی حمیدا او دې الله بے پروا حمید استایل شوی ولله خاص الله له اختیار دا اصل چې پاسمانو کې دی وا چې پس مو کې وکفا بالله وکیلا او کافر دی الله ذمہوار ای شا کشر د خوغه شي د الله یذهبکم لذب کتاب ایها الناس ای خلق و یات باخرین اور ابول نور وکان الله والا ذالک قدیر او دې دا کار پالا باندې او دې الله په دې کار باندې قدیر قدرت والا په کم کار قدرت والا دی چې دا بیکاره خلک لری کې او لا بسې خلک راوړي موږ سم کله بیکاره راشي الله ته موږ خلاص کې لری شي ورک شي الله تاسو غو نسی خلک پیدا کی پاتې کی الله دې موږ لسی سي طلباء علما راولي چې دا الله کتاب زده کی ها من کان یرید ثواب دنیا او سوچ غالي بدل دنیا عند الله ان پنځ د الله ثواب دنیا بدل دنیا او آخرت او د آخرت تا وکان الله او د الله سميعا او ردن کې بصیر لدن کې په دې باندې دوی مېسا ختم شو د صورت او د دې زین درې مېسا د صورت شروع کړي درې مې کنه او په دې کې بیان د درې فرقو کوي مؤمنانو ته زجر رټن اور کوي په دوه آیاتونو کې منافقانو ته زجر او رټنه ورکي ولسو آیاتونو کې او اهلي کتابو ته زجر او رټنه ورکي په نهو آیاتونو کې مؤمنان منافقان يهود او نصارا د دې بیان کوي او د دریوالو ته زجر او رټنه ورکي یا ایها الذین آمنو مؤمنانو کونو شیتاسو قوامین کله کو دریدون کې بالقسط په انصاف کله ادرېګه په انصاف سي بیان کوه شهدا لله گواہی خاص د فرض الله ولو علی انفسکم اگر که چرته وی دغه بیان تاسو په نفسونو خپل باندې یک دغه بیان zarar ستا په نفس باندې راضی خو صحیح بیان کوا اول والدین اگر که دغه بیان نقصان پچای په مور او پلار باندې ولنی خو صحیح مور او پلار خلاف کوي یا مور پلار ولی بېمانی کوي د باز خلکو سره هغه دا کم شته او یو نیم داسي چې پوره یې سو نکی یو لا بل لور کی څوک محروم کی دي سینا څوک څوک کی څوک څوک یا نه نو صحیح بیان بکای یا غلط کار دی پلار کو قتل کو ته نه ما پلار قتل نه دی ما ابو خو باچا سره زنا وکړه شراب اوس کو نه خو بادشاہ دې زما افلاغ نه نه نه نه واو شرابي دې او نا کار دې او غلط کار کړي دې گواہی په سې کې خوش چې په گواہی ثابت شو اول والدین یا په مور او پلار باندې اول اقربین او په خپل خپلوانو باندې خپل غلط شو رد پکې نه په خپل برات نه کې خیر دې په نورو کې او په خپل باندې با رد نه کې ای یکن غنیان دا ته چې بچا گواہی کې کې چرته وی دی غنیان مالدار او فقیرن دا ته چې بچا گواہی کې کې چرته وی دی عجز غریبی یره کله په صحیح خبرو کوم دا معتبر سړی د سیټ په اډه کې فلانه بیا به خلکو چې ګوره په هغه باندې مراد کو شرمنده بشي خلک به سپک غني بیا نو بیا وې دا د مولوی سیف سپک لما به خلک قدر نه او که غریب دی یاره که دا اوس د نقصان کو خو بیا به خلک ور صدق ډیر زکات ورکوي بیا په خلک غم بن کی که سی بیان کوم الله وینا فالله اولا بهما الله دې مهربانه په دې دواړو الله وې ته په دوره مهربان نه سمنه په چې زه مهربان د مالدار خیال مساته د غریب خیال مه ساته د مور او پلار خیال مه ساته د خپل وانس خیال مه ساته د خپل ځان خیال مه ساته سی شهدا لله گواہی به چا لپاره کې لله لام د تخصیص وروړي فالله اولا بهما الله دې لاره وی زیات کړم نفس وی خپل ځان مې یادوه خپل وی زی یاد کړم مالدار خو یې یاد کړم غریب او یار زما سره سکارو اجه سړی مې چې چاله کې ټوکړه راکوله غیم را باندې بند کړم اف الله اولا دا څه ده کنه دا ها فالله اولا بهما الله دې به ربان دې بهما پرې دوالو باندې ستانه فلا تتبع الهوا مطابقي دا شیخ خبره زموږ مثال ده سره ها موږ مثال د گنجی دی یار موږ دا پروا نه ساتو الله دې موږ الله خوشاله شي موږ دې خپه شي موږ څه کو یار سبا زموږ سره په قبر کې نه پلار سمري نه خپل سمري نه مالدار او نه غریب سمري خپل عمل برا سره یار فلا تتبع الوان مطابقه د خواهشاتو ان تعدلوا چې اولې د بیان د حق نه وان تلو کو واولې دې تاسو د بدن په لحاظ سره او تعرضو بدن وګرځو او تعرضو یا اراز مو کو د بیان دا غین نه فین الله بشک الله کار ربا کار تعملون چې کوي تاسو خبيرا خبردار اے مومن صحیح بیانو کا غواړی دا چا خیال باندې ساته کې غریب دی او کاجز دی کې خپل کې پر دی کې خپل ځان دی ا مومن تر نهایت سحر زجر په آیات کې ها پلار مې دې خیر دی ته مې زما پلار ته وبې کې نه سه خیر دې گزاره پکار اوس بل زجر دې راټنه یا یو الذین آمنو ای مؤمنانو آمنو بالله کلک شی بالله په یوالي د الله کلک درېګا په توحید د الله او رسول او پیغمبر د الله کلک والي ثابت او ول کتاب الذی اقلق شی په کتاب د الله آ کتاب چې دارېګل الله په خپل پیغمبر باندې ول کتاب الذی انزل من قبل او اقلق شی په کتاب نو هغه چې دارېګلی من قبل په خوا و مې یکفر وا چا چې کفر وک بالله په یوالد الله کړي په فرشتو د الله فإن العزتان بشک عزت لله خاص الله لري جميعا طول رت منافق وقد نزل عليكم پتا کې را لګل الله پتا سبحانه فل کتاب قرآن کې دا خبره اذا سمعتم کذا شواور تاسو آیات الله آیاتنا د الله یکفر بیا چې کفر کولی شي پاره سره ويستهزأ به او ټوکی کولی شي پاره پسې فلا تقعدون مکه نه تاسو ما هم داغه سره حتا تر دې یقوزو فی حدیث غیری چې دنه شي دې په بیان کې غیر د دینا انکم یقینا تاسو به اذن پدا وکه مثلهم پشان تداغی ان الله بشک الله جامع المنافقین جمع کون کرے منافقانو لرا والکافرین کافر لرا فی جهنم په جهنم کې جميعا ټول لرا موږ خو لانی به ګټه ټیم پاتې دی باندې وشي کنه نه نه دا منافق نه خدا چې کله اوازان الله اکبر شو مخ سره کمبلو بسر لري کوا پکاج دا غې نه مخ کې ته ګنټه نیمه ګنټه پاسې دلې خو چې نه هغه مکملانو شو نو زبان سره متصل بیا پاسېګا نه خبر نه الا الذين مگر کسان تابو چاغه توبو کلا د منافقتنا واسلحوا عمل سیکو واعتصموا بالله او منګول اولګول د الله په کتاب واخلصوا دینهم لله او خالص ک دین خپل خاص الله تا فاولائک نو دا کسان هم المؤمنون دا کسان مع المؤمنین د ایمان والو سره دي وآمنتم حال دا دې چې ایمان راوړو تاسو په اخلاص باندې نو الله عذاب سره درکې یا ما يفعل الله نکي الله عذاب تاسو ته الله نه درکې تاسو ته عذاب ان شکرتم ک تاسو تابعدار شوي د حکمونو د الله وآمنتم حال دا دې چې ایمان اورو تاسو په اخلاص وکان الله شاکرا علیما او دې الله قبلون کې علیما پویا انو رب صلی الله علیه وسلم اولائک نو دا کسان هم الکافرون حقا دا دی کافران په سچا واعتدنا او تیار کړی موږ د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکونکې والذین کسان امنو چې مان وروړ بالله فالله ورسولی فانبیاء او الله ولم یفرقوا بین احد منهم او جدائی نه کړي په مین د یو تنګي د پیغمبرانو نه اولایګ نو دا کسان سو فزر دی یؤتیهم کتاب په معنی د مکتوب یو حکم من السماء دبرنا فقد سالو نو تاقی تپوس کړو دی موسی د موسی علی السلام نه اکبر دی لوی من ذالک د دینه فقالو نو ویلی وغی ارن الله او خی من تعالی جهرتا خکارا فاخذتهم الصاعقه نونو دیل رتن در چغی بظلمهم په سبب د ظلم د دی نه ایمان نه وروړي الا قليلا مگر په لوګو احکامو و به کفر مو په سبب د کفر د دی او قول مو په سبب د وینا د دی په مریم علیه الصلاۃ والسلام بهتان عظیما بہت بدنامه لویا وقول مو په سبب د وینا د دی ان قتلنا المسیح چې بشک موږ وجلې حضرت مسیح علیه السلام عیسی ابن مریم رسول الله پیغمبر د الله ما لهم نبوی دی لرا پدې کې من علم څه دلیل دی لرا پدې دلیل نشتا چې عیسی علی السلام دی وجل الا اتباع ظن مگر ګمان تابعداري د ګمان وما قتلوه یقینا او نه دی وجل دی دی عیسی علی السلام را یقینا فوجلو یقینی فوجلو یقینی دی وجل دلرا ليؤمنن خامخا ایمان به وروړي بي په دې الله باندې قبل موتي مخکې د مرګ د عیسی علی السلام نه یا قبل موته مخکې د مرګ خپلنا اهل کتاب به د خپل مرګ نه باز داسي چې هغه به ایمان وروړي او یوم القیامت په ورځ د قیامت کې یکونو شی د عیسی علی السلام علیه په خلکو شهیدن گوا او نبی علی السلام فبظلم په سبب د ظلم من الذين ذا کسانو هادو چې او دي ان حرمنا عليهم طيبات حرام کړي مونږ په دې باندې پاک سيزونه او حلت لهم چې حلال شو دی لرا قهرا ما په بن کړیو د وجه د قهرنا و به صدیم په سبب د بندولو د یان سبیل الله د الله د کتاب نا کثیر ډیر لرا واوحینا الی ابراهیم او ما حکم کړو ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام ته اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام ته ولا سبات اولاد دا غی ته وایسا عیسی علی السلام ایوب علی السلام یونس علی السلام هارون علی السلام سليمان علی السلام واتینا اور کړو من حضرت داوود علی السلام ته زبورن زبور کتاب ډېرو مې بیان نه دی کړی او ډېرو مې کړی دی په تا د لګو وکلم الله او خبر کړی وی الله موسی د موسی علی السلام سره تکلیمن بیا بیا خبره او په خپل او سره کړی او رسولن را لګلی ما ارسلنا رسولن دا لګلی ما بیا علیهم السلام مبشرین زیر ورکون کی و منذرین ير ورکون کی ل الله د پاره د دې چې پاتې نشي لناس د پاره د خلقو علی الله په الله حجتن بانا او دلیل بعد الرسل فضل علی ګلو د پیغمبرانو نو وکان الله عزیزا حکیما او دې الله زور او حکمت والا نو په بیان د حق باندې لک خلق پوي او چې بالله بالحق په حکم د الله نو د الله چې سور حکمونه دي الله په پیغمبر را لګل مسله حل څه الله دې رحمت نوري وا صاحب معنی مر ربکم د طرفه در افساسو دا پیغمبر راغلی نو فآمنون ایمان راولئ دا نن چې نیولی دا خو ډیر زیات دی دا بشمیره دی نو دا خو په طریقې اولا سره منره انتهو خیر لکم من شیطا سو دریو مدرګارانو نا دا من کېدل د دریو نه خیرن دا بهتر دی لکم تاسو د پاره انما الله اله واحد بشک الله دې مددگار کیو سبحانه پاک دې الله سره پاک دې دا مت د دین ایکون له ولد چشی دلر نیازول الله د نیاز بنا نو نه پاک دی د نیازول نه پاک دی وله له خاص الله له اختیار دا سره په سماوات چې پاسمان کې او فل ارض چې پزمکو کې وکفا بالله وکیل او کافر الله سي موار ا فخر کې د الله په بندګی دی باندې او تاسو وای چې هغه الٰه دی ولل ملائکۃ المقربون او نو فرشتي نږدې کړي شوی الله تا ناغ شرم کوي ځکه هغه تم الله عباد وی دي او د الله محتاج دي و مَن یستنکف او هغه چا چې شرم وکړ عبادته د عبادت د الله نه د بلنې د الله نه ويستكبر ځان غټو غاڼه نو فسيحشرهم الیه جميعا نو زر دې چې پور تب کې دی له الیه په طرف د خپل ځان جميعا ټول ذلیل او رسوا ټول به پورته کوي چې څوک شرم کوي فاما الذين ارجا کسان دي امنو چې مان وروړو په دې احکام د صورت او عامل الصالحات او عمل نیو کړنیک متافق د سنتو ويهديهم او روان بکی دی لرا مضبوط بکی دی لرا الیه په طرف د حق الیه په طرف د قران صراط مستقیما پلارنه یستفتونک پیغمبره فتوغالی د خلق سانا په بار د حقوق د خلقو کې وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو احرام حالت کې ان الله بشک الله يحكم فیصله کوي ما دا کا یریدو چې اوغاړي یا ایه الذین آمنوا مؤمنان لا تحلوا شعائر الله حلال مګنې بیزتی د پاکو ځایونو کته ګوره کنه نو داغه من کولو په وجه اسنه چې ستا د لاس او د خلی نه داسې خبرو نخیری داسې کار نشي چې خلکو باندې او په خپل ځان ذاته او کې لکه اوس خلک موږ له دا کړی وا کړی هغه صاحب پوری کې ذاته نه کوم بس زدا سکار نو کوم چې پاغه نورو مدارس ہوتا پاغه زما ملګرو تا پاغه اسلام او دین او جمعهتون سره سیږي افسب او نور کتابونه بیانېږي نو پاغي دې زکات هم ور کوي پاغي دې خیرات هم کوي او پاغي دې مرستم کوي او چې کوم ځای کې قران بیانېږي نو دا غزه د اورانولو کوشش وکړي حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی پتا سبانه ودا نصرت ته داغه د پاره ارشي خو چې د الله د کتاب د پاره سو کرا شي نو بیا نصرت وی ان به تعاون او مدد وی د میاګل بابا په نوم باندې د کاکا سه په نوم باندې عزل جی بابا په نوم باندې شیخ بابر بابا په نوم باندې شیخ بابا د پیر بابا په نوم باندې کاکا سه په نوم باندې د شهید یا به د پیر یا به په نوم باندې دا چیلې دا ګډ پیسو نو داد ربان حرام دی دا بن خوري قران حرمت علیکم ما اوهل لغیر الله به والمنخنقه او حرام شوی دا پتا سو خفي کړي شوی والموقوزه حرام کړي شوی پتا سو باندې وهل شوی تر مرګه والمترديه حرام کړي شوی پتا سو والمترديه رارغختل شوی د غرنا غرنا ورغړي د سرناخ کته راضي او ته چول راضي نو صاحب کینی مړشي هغه در باندې حرام راغه بنخړی ونتیحتو او وهل شوی په خکر باندې د دې په اړه حقوقونه زیات دي شته کنه شته د پاس سر نه چيلې را روانې په ګټو کې کته راځي یو ګټه نه بل ګټه تا د بل ګټه نه بل ګټه تا چې سر تر رسیږي وي ته نومړی ته چې راشې چاړه په سر وړې نو هغه کې سالي دا در باندې حرام ده یا ونتیحتو حرام شی په تاسو باندې پخکر باندې وهل د ساروی دو ساروی دی یو دوم نخ کری دی تیرا نو بل ساروی له په خېټه کې گزار ورکو نو د بل ساروی خېټه سیری کړه هغې نه وینه روانه وه، چې مالک رارسېده نو وینه پکې ختمه شوې وه، ساه پکې نه وه، نو هغه در باندې حرامه شوه، پوه شوې، هو، که ساه پکې یې ته ور راورسېدې په دې ټولو کې او تا حلاله کړه، وخوځېده او وینه ترې لاړه، نو بیا خو حلاله ده، خو ګوره نذر د غیر الله که ته حلالم کړې، خوځیدل نو ټوپونه مو والا وینم تلالا خو نوم دې پیدا بابا او د پیره غسته دې ناغا سکیږي هغه نه حلاليږي ځکه شاه عبد العزيز رحم الله تفسیر عزیزی کې لیکلي دي درو حرمت سرایت کد بذکر نام خدا حلال نمه شود مانندی سگ و خون چې د بل چا نوم په واغسته شو اگر کته په د الله نوم بیاواله نو هغه کې د حرام والی سرایت کړي دي هغه د الله په نومونو باندې بیا نه حلاليږي هغه په شان د خنزیر او په شان د سپی ګرځیدل دا اسپې سپې خلک حلالي خوري وما اکل السبع په درگاه زیارتونو میلو کې حلاليږي په عرسونو کې وان تستقسمو او حرام دي په تاسو قسمت معلومول بل اسلام په غش باندې ذالکم فسق دا کارونه تاسو د نافرمانی دي الیوم یایس الذین کفروا دا سات نا امید شو کسان چې کفر کړي من دین کوم د دین تاسو نه ولا تخشوم نو مې یریږي تاسو دا نه په بیان کې الله یو وخت شو نو یریږي زمان الله دا نه ولې یریږي هغه سره سړي زمانه و یریږي زما د عذاب نه و یریږي الیوم نن ورځ اکملت لکم پر کړي ما تاسو ته دینکم دین تاسو اتمم تو علیکم او پر کړي ما پتا سو نعمت خپل نعمتونه ورزیتو او خوخ کړي دې مالکم الاسلام تاسو ته اسلام دینن د حیثیت د دین فمنز تردا آسو چې محتاج شو فی مخمستن په لوګه کې غیر متجانفن چنی اولیدون کې لی اسمن گنا تا ان الله بشک الله غفور الرحیم بخشش کوم کې مهربان یسالونک تپوس کې دا خلق پیغمبرستانه ما ذا سو احل لهم حلال دي خلقو د پاره دا هر څه حرام شو اغستل شوی د غر نه په خکر والی شوی او دا خپی کړی شوی او دا دا دا ټول آرام شو ارسه آرام آرام دی سبا کې پاکستان جواب کوي قلوا یا پیغمبر او حل لكم الطيبات نو حلال خورا روا دي حلال شوی دي تاسو د پاره پاک سيزونه اے ښکاری ښکارو کو سپی او هغه نه خوراک کم نه کړي څنګه چې ښکارو کو اقص محفوظ تعالی غشې مخه ته گزار کو خو تا شرطونه برابر کړیو تا سپی لخکار ور کړیو تا غس په پر خو دیو په وحده پر خو دو کې په تا بسم الله ویلو بسم الله الله اکبر وذکر اسم الله خو هغه ته خوراک هم نه کوي ګوره اسنه که خپې مې ته خړل و ښکار سپینو بیا هغه آرام نه وذکر اسم الله یاد کین منجور خو ته خامه خاصه کما کوي ها وذکر اسم الله یاد کین د الله علیه باغ باندې وتقوا الله او یریګ د الله نه ان الله بشک الله سریع حساب سره حساب ولره الیوم دا سات حل لكم الطيبات حلال للساس د پاره پاک سيزونه او طعام الذين اوتل کتابه ولا متخذي او مکهږي نیون کې پټو یارانو لرا اخدان جمع د خدن دا هغه کس ته وي چې دا غي پونم اغستلو باندې بندا شرمنده کیږي ویل کستا د پلاني الک سره دوستانه ده ستا د پلاني جنې سره دوستانه ده نو سربکته کی دا غي پونم اغستلو باندې په خوای سره کته کا اوس یو بالکل وین کنتم که چرې تاسو مرزا بیماران او علا سفر یای په سفر باندې او جاء یارا شاه دنیو کس من کوم تاسو من الغائط دلوی بولنا او لا مستم النساء یا جما کوي تاسو د خزو سره نفس الله خلو باندې او دس نه ماتيږي چې مال او کړه وليتم او دې لپاره چې پوره کیا نعمت او نعمتونه خپل علیکم پتا سو لعلکم تشکرون خامخا شکریا ادا کړئ تاسو واذکروا نعمت الله یاد کې نعمت الله علیکم چې کړه پتا سو میثاقه الذی واسقکم به آیات کوي وعده د الله هغه وعده واسقکم چې مضبوطواله کړي تاسو سره به پاغي باندې اذ قلتم کړه چې وای تاسو سمعنا چې واورې دمنګا کچره تاسو پابندی وکړه د مانځه واتیتم الزکات اور تاسو زکات لره وامنتم برسولی او ایمان ډول تاسو په پیغمبرانو زما وعذرتموهم او تایید او تعظیم کو تاسو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واقرضتم الله او ور کول کو تاسو الله لرا قرضن حسن ور کول خيستا د الله د پاره اې چې الله له ور کې نو خور کول کوا خشه ور کوا چې تا له سوخه شه ده ته خوشاله کې نه خوشالهږي نو چې د الله د پاره ورکه نو خور کو قران وی قرضن حسنن قرض خستا او قرض کول کول ضروری وی واپس کول نو الله وی چې مال دې را کنو داسې کنا لکه پشان قرض واپسی به ضروری وی چې بیانې دا پیغمبر لکم تاسو تعالی فترت من الرسل په زمانه د بندش د پیغمبرانو کې اې دا پیغمبر په وخت راغلی چې زمانه د انبیا او بندش یو شپږ سو کالا ها هغه نعمت دار از جعل کله چې وګرځو فیکم پتا سو کې انبیاء پیغمبران دا د الله لوی نعمت دی چې تاسو کې پیغمبران پیدا کړ اے دا د الله لوی نعمت دی چې په کوم کورانو کې په کوم علاقو کې الله حق پرس علما پیدا کړ وجعلکم ملوکن او دویم نعمت دار چې وی ګرځولې تاسو ملوکن بادشاہان بادشاهی هم یو نعمت ته ښا خو وزارت خو عہده دام یو نعمت ته چې کم کور کې خو عہده داري او خو علماي کم کلی علاقه کې نو دا ډول نعمتونه دي الله خو نعمت دینی ګوره مخکې کړي په نعمت دنیاوی باندې دا شکرونه کوي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي ازما قوم دن نشیزم کې پاکه اغزم کې تا كتب الله چې لیکلي الله تاسو ته پاره پدې کې جهاد جهاد وکوي ولا ترتدو خو جهاد به چا سره کې اسن چې مسلمان په سر ټوپک راغستې جهاد به هغه خلکو سره کې چې هغه حربياني فیخرجو منها کدی اوزی زدینا سو پورې چې دی په دې علاقه او کلی کې جهاد نوم وانه خلو وړي ها فإنکم من دن نشون بشکا کدی قوت ز منها د دې زینا نو فإن بشکا من به داخلو داخل من بدن کیږو بیا وزم دی اندانو پهلوان دې سخت راشي نو بیا په سودن نشه لکه میدان کې خپل کار ولې پرې دی اته چې کیږي میدان ته روزه قال رجلان الحمد لله دا الله په فضل او احسان زمون کمال لري دا سول دغونه رال هر قسمه حالات پدې کې اوچلې ده تاسو ولې ده کنه لکه څنګه چې د ګلنا هغه پانی رجیږي هر قسمه حالات رالل خدا زمون سوال سم درس او دوره زمون نه چتایو دوره پاتې شوی ده ابل دا څنګه دا داس پرې ده نه درد پر قرآن کې من الله صلی الله اوس کړي الله وي سنقرئک فلا تنسا زبان باندې قرآن لول ما هو غره قرآن به نه پرې دي قرآن به نه یې من بد حالات او مشکلات خو قرآن پرې دي هو موږ فساد نه جوړ موږ خپل قران وایو دعاګانې کې دا سوچت کوم دا الله سي پریری عليهم په دې دوالو باندې ادخلوا دن شي عليهم په دې الباب په دروازه فإن فإذا دخلتم کلا چې دن شي تاسو دروازه ته نو فإنكم بشک بس بس کو غالبون تاسو به زور ور وعلى الله خاص په الله زم ستړي شو فتوکلوا ځان اوس پاره تاسو ان کنتم ممکن تاسو یقین کوونکی د دورې سبق نه فارغ شو په ترجمه باندې ورلو فإذا فرغت فانصب موږ د مسلمان سره جنگیږو ها قال لوی موسی علیہ السلام زما رب انی بشک زلا املک واخ لرم الا نفسی مگر خپل ځان او خپل رور باندې مزان ورس پر دې مونږ مونږ په داسو کو سبحان الله سبحان قرآن موتخی کو نو ډېر خلک د داشته خو ډېر لیکم دی هغه دویا د یو مونږ ماشاءالله ډېر یو دوه خو زمونږ لاندې دي اوس ربل دا بل معذور نو خو بشا شی دی ماشاءالله وخت جمعه ډکو تاسو خیال وکړه الحمدلله ففرق بیننا نو جدا ویل کسان ډیر کم نه دي و موسی علی السلام وای س الا نفسي و اخي دو کو ست دین بیانو مې یو زم یو مرور دی په دې مې وس بر دی مو ماشاء الله ډیر نوح علی السلام شپږو کسانو ته ټول مل لګیا دی نه خبره منل ها مو ماشاء الله ډیر یو ها دا دا ډیر منګه سکو یو کس دی یو کس یو کس خو چې د په اخلاصي ففرق بیننا جدای را ولا زمون ترمنځه او چډیر یو کړه وای ټول سب بیا منډې دا دا سدي ماشاءالله زما ملګری شاګردان چې دا په ما چر یوازې په میدان باندې پری نه دي ها ففرق بیننا وبین نبی علیہ السلام ملګری چې نو نبی علیہ السلام زکه وای زما ملګری مان پری دي از موسی علیہ السلام خپل مرګونو باندې اعتماد نو اسوي کلا ان معي ربي دا خپل مرګونو اعتماد نو ودا ما فريدي او نبی علیہ السلام وی ان الله معنا په ملګرو اعتماد وکړه وای ما سره الله دې زما او زما دې ملګرو سره پوه شو نو په خپل ملګرو اعتماد کو چې کوم موږ سره ان شاء الله کلک هغه دې خبر شو راغ کلک ملګری ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال نبي الله فإنها بشكا محرمه حرام کړي شي چې دا چې خلک موږ سره په تایید کې راځي ملګرتیا کوي ته پوس کوي نو چل موږ الله نه خرابوي ها فإنها بشكا دا زمکه د بیت المقدس محرمه حرام کړي شي بیا لهم پدې 40 سنه سلوي کالا په وجلو د ګناه زما و اسمک او په فعل د ګناه ستا چې اراده دې کړې د ګناه نو دا په دې بترا غیر شي فتكون نو شی بتو من اصحاب النار دو زخیانونا وذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو فطوعت نقب نو چې وی وجو نو هغه پنځه زمکه کې وهله چې خاور روخ کلا چې د خپل کارغه په دې خارو کې خخ کی نو قابیل چې هغه ته وکته د وزره کارغه هم لاندې ما چې هغه خپل رور په خارو کې پټي او ز خپل رور په شابانه کوم چې سو سره وکما نو دم بیا غو ډولو کو نستو او خارې دواړه ولي من اجل ذالک د دی واقع د قابیل او د حابیل د وجنا كتبنا علی بنی اسرائیل لکلیو من په بنی اسرائیل دا خبره انه یقینا شان دا د من قتل نفسا چا چې اوجو یو نفس لرا بغیر نفس به د قانون شرعینا او فساد نه بغیر د فساد نه هسپتال یې دغه د آیات لیکلی او من احیا فکانما احیا الناس موږ خلک ژوند دي کو الک استاد هسپتال نه د جنازي وړي بیا د مړو وځي ها مړي ته رواني 15 شپږ مړي ته وځي او موږ مړي ژوند دي کو دا خبره غلطه ده دا آیات لیکل پاغي نه دي پکار ومن دا معنا دا ومن احیاها چا چې ژوندې کوي یو نفس لرا په بیان د توحید باندې په بیان د قران باندې په بیان د دین باندې وکانما احیا الناس جميعا گویا کې د ژوندې ک خلق ټولو یو کسته قران خود نو د ټول خلقو ته قران خود ځکه یو به نورو ته خي هغه به نورو ته خي هغه به نورو ته خي یو کسه په توحید باندې ژوند دی کنه گویا ټول خلک یې ژوند دی کو دا معنا ده نو ګورا په دیوبند کې الله دا سوک یو حضرت حسین علی نور الله مرقده الله پیدا کړ داغه نه دا سو ځوانان الله پیدا کړ یو حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله شیخ غلام الله خان صاحب نور دغه سه یو څو کس داغه نه دنیا روخانه نشو چریږي به دغه سه دا سه یو کس د قرآن خو دو علاقه کې هغه نور خلکو ته قرآن خي بیا هغه نور ته خي بیا هغه نور ته خي سلسله روانه فکأنما قتل الناس جميعا گویا کې د اوج خلق ټولو او بخنه کې چا دې چې خو غشي بخشش بخنه والله ولا على كل شيء قدير پر یو شی قدرت والا یا ایها الرسول او پیغمبر لا يحزنك الذين غمجن کی تعالی را کسان نصارون فی الكفر چې جلتی کوي فی الكفر په کار د کفر کې من الذين دا کسان قالو چاغي وای آمنا من ایمان لري به افواههم په خپل خلو باندې حرام پسې ګرځي فاین جاءوکا نو کدا شي د اتا تا نو فحکم فیصله کوا د جمعې شپه دا کنه ګرځي به کنه جمعې شپه ملاو شي سلوي اختیار د جمعې شپه دا کریز پسې ګرځي فاین جاءوکا لوګو پسې باندې وای الګان پلان دې کې خیرات ان پلان دې کې خیرات لري فاین جاءو کانو کراشد ایتا تا نو فحکم فیصله کوا بینهم د خلق ترمنزا او اعرض یا مخلو عنهم دا غینا و ان تو رضو کو ته اعراض کان هم د دینا نو فلی یذرو کا شیا نو چر نقصان نشر سولې تا ته شیم د زری وایل حکم تا کو ته فیصله کین نو فحکم فیصله کوا بینهم د خلق ترمنزا بالقسط انصاف قران او سنت باندې فیصله کوا ان الله بشک الله يحب المقسطين منکه د انصاف کوونکو سره فيها حكم الله پا تورات کې حکم د الله دی فيها پا تورات کې هدن هدايت دی ونون ورنا يحكم به النبيون چې فیصله وکوله په غیبانی انبیاء علیهم السلام دا دنیا خلک سره کوي په دین باندې سنت ولا کوي ومن لم يحكم بما انزل الله واچا چې فیصله نکړه په کتاب چې دا لګل دی الله پولا ایکنو دا کسانو مل کافرون دا د کافران وکتبنا علیہم او لکلی ما په دې خلکو باندې فیها په دې تورات کې دا خبره ان النفس بالنفس چې یقینا نفس په مقابله د نفس کې دی ول عین بالعین او سترګه په مقابله د سترګه کې دا ول انف بالانف او پوزه په مقابله د پوزه کې دا ول اذن بالاذن او غوږ په مقابله د غوږ کې دی وسن بالسن او غاښ په مقابله د غاښ کې دی نن دا فتوی سو کولی شي محبت الانوار کی وانزلنا دا هو الله په خپل کتاب کې کړی دی وانزلنا الیک الكتاب را لګلې مونږ ته ته قران او ز قران فیصله شو په حق پرشتیا په حکم د الله مصدقان چې تصدیق کوونکې دا قران دا کتابونو بین یده چې مخکې د نوې مینل کتاب یې نه د قران نه د کتابونو نه نو فحکم نو فیصله کوا بینهم د خلقو ته مینځ بما پا کتاب انزل الله چې داري ګر دی الله ولا تتبع اهواهم مطابقي ګر خواهشات له دی خلقو اما بعد بعد جاءك پزاغه نشراغه تاسو من الحق پورا بیان پورا بیان دا غي چې حرام ته حرام وایا حلال ته حلال وایا لکل جعلنا من لیکن دې لپاره ليبلوکم چې امتحان واخلي تاسو فيما فاغ مالونو کې فيما فاغ عهدو کې فيما فاغ علمونو کې آتاکم چې درکړي تاسو ته الله ته هر چا امتحان اخلي د چا د عہده د چا د مالونو عہده ورکړي په خلکو باندې سر چولې عہده ورکړي نو خلکو ته خبره کوي د کرسینا الګ ذاته خبره ویني کې دا د کرسي خبره کوي جمعه ده الکه پلاني جمعه کړه سل ویختی ده نمړو شپه ده نه خلک حدماسی کړه زم په فو کړه زم نه لري جمعه کړه الا الله خاص الله تمرجوکم سره مرجوکم وای کنه ټکی خو زده کوي کنه ال الله طالبان هم د جمعې شپه شي کلی ته ځو اس بیاد نه هو جمعې شپه شي کلی ال الله خاص الله تمام الى الله خاص الله تمرجو کوم زید واپس کې دوسه سره جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر به کې تاسو لره بما پاکارون او کنتم چې تاسو فی بای کې تختلفون خلاف کوي وانحکم بینهم او فیصله کوا د خلقو ته مې زبی ما پا کتاب انزل الله شرع لګل دی الله ولا تتبع اهواهم او مطابقې د خواهشاتو د خلقو د بعضو هغه مسلو چې دا لګي الله تعالی تا په بعضو احکام اسنه په توحید کې اون اور دی تعالی نور مسلې چې بیان تعالی خلق کش نه کوي او چې د توحید مسله کې منتابه ګن کې خلق اور دی ګن کې دا مصیبتونه بدل باندې راولي بوجونه بدل باندې راولي قران چې بیانې نو پتا و خلق بوجونه راولي سنلقي عليك قولا ثقيلا ومن احسنو سوق دې ډېر خسته من الله اذا الله نا حکمن په فیصله کې له قوم یوقنون دا سه قوم د پاره چې یقین کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود من سیتاسو یهود او نصارا او نصارا اولیاء په دوستۍ بعضهم بعض لدی اولیاء او بعضن دوستان د بازوری و من یتولهم او سوچ واولد د دوستۍ تمنکم تاسو نه وسم کدا خلک خبره نه مني چا چا پیر خلک نه مني نو الله داسې زین خلک موږ له طالبان راولي د علم طلبای اعظم لکه تاسو غون د خلک چې څوک د یو ځای دی څوک د بل ځای دی او هغه الله سره مینه کوي او الله د دې خلکو سره مینه کوي یا زتا سره مینه کوم تاسو ما سره مینه کوي کدا خلک مینه نه کوي وګوره نن افتتاح وه دې ځان نه خبره کړ د کم کم ځای نه خلکو چاین راغسي را روانو افتتاح کې ځان شریک کړ او دې خلکو نه نه کې الله دې نه خلک راوړي او يحبونه عزلة على المؤمن عزة على الكافر مجاهدون في الله في سبيل الله جهاد وکړي په لار د الله کې ولا يخافون لومة لائم ومن يتول الله سوچ واولې دوستۍ د الله تا او رسوله او د پیغمبر د الله دوستۍ تا والذین واکسان امنو چې مان وروړې داغه دوستۍ ته واولې دا مؤمنانو دوستانه غره کړه نو فإن حزب الله بشک دا دل د الله دا او دل د الله هم غالبون دا زور ور څنګه چې د الله خو غشي ولا یزیدن کثیر منهم خامخا زیاتې ډېر لره منهم د دین هغه کتاب هم زلا چې لاله ګلې شوی له کتا ته مې ربک طرف درفسانا طغیانن سرکشی او کفر او کفر والقینا بینهم العداوه اوا چول منګه په مند دې کې دښمنی او ترګنی الی یوم القیامه تر تر قیامت پورې ولو ان اهل الكتاب کچرت یقینا اهل کتاب امنو من له حکم د الله وتقو ځان بچ کړي وي د ګنا نه لکفرنا عنهم سیئاتهم ولرکړي وي دا غینا مصیبتونه دا غي مصیبت ذلت او فقر چې لري شي الحمدلله ټیک د غربت شته خو ذلت نشته یاره کم دی مو کمزوري زمون فقر نه فقر مراد نه دی دا سه فقر چې انسان او غصه ته وباسي ذلت ته وباسي الله زبر ذلت در کوما ها دا چې لاسي نیوري کور په کور کړی دکان په دکان دا ګور ماشاءالله فزا ولا ادخلناهم جنات النعيم خامخا دنو کو موږ دې لرا جنتونو د نعمتونو ته ولو انهم کشری یقینا د اقام التوراۃ جاری کړي وي تورات په خپل ځان باندې ور انجیل او انجیل او ما کتاب انزل الیم چې دالې کله شوی دی تا مر ربهم د طرف د رب د دینا لا اکلوا نو خامخا خوراک بکړي او د من فوقهم د پاسه د دی ومن تحت ارجلهم اولان د خپل دی پرهم خوراکو لاندې نوم خوراکو لاندې نه بسنګ خوراکو ها شاګردان اولاد تابعدار برنه حاکمان افسران تابعدار برنه د اسمانونو نه ټیم په ټیم باران نه کته د زمکو نه خسته خسته فصلونه خسته اوګي خسته غنمان خسته جوار خسته سبزیانی قیمتي پای کې بوله ما خیره شو پوښ کنه الله دې پکې خیر موږ لواچي من و من و من تحت ارجلهم اولاد د خود دینا منهم امه هو شاګرد مورکی جیوالا افسر مورکی هو جیوالا اولاد مورکی هو جیوالا حاکمانو مرکه هوجوی والا دستخط من کړي ساين منظور شوی دی بر او کته نه خزانه کولاو کی الله رزم کته او پورته نه خزانه کولاو کی لنده دا منهم امه مقتصده بازدن یو ټول کې دي درمیانا او کثیرو زیاد منهم د دینا ناکار د سا ما یعملون ډیر بدیا چې د کم کار کوي یا ایه الرسول پیغمبر ابلغ ورسو ما کتابون زلا چرانه غلې شوی لري کتا تا ان سبا مونږ ګوري چې سمنا ستا شاګردي معتبر شي بیا به تا ته پته مې پوه شي مر ربک د وخت راغلی کنه تناسو موږ لچې موږ لمر چای مر ربک طرف حضر افستانا و ان لم تفعل او کشرت او لک دا په ابتدا په کاټه تر راغلی وې د به مټایم درولې وا خدمت دم کړې وې مر ربک د طرف درفستانه طغیانن سرکشی و کفر نو کفر فلا تاسا علی القوم الكافرین نو مخفه کیږه ته په تبای د قوم کفارو ان الذين امنوا بشکا کسان چې مان وروړو او الذين وا کسان هادو چې يهوديان دي او صابون وا کسان چې بي دین دي والنصارى وا کسان چې د سوارا دي چې شي دا چانه امنا چې مان وروړي بالله په الله او يوم الاخر پر ځاخر باندې لقد كفر الذين پتاقي کفر کړیا کسانو قالو چا یوا ان الله ثالث ثلاثه بشک الله دریم د دریو نه دی وما من اله الا اله واحد او نشره بل حاجت پر کول والا مگر مددگار اکیو و ان لم ينتهو کچره دای من نشو اما دا خبرونه یقولون چوای دی نو لا یمسن الذين كفروا خامخ وبرسیا کسانو ته چې کفر کړي ونم دینه مخدن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و امه صدیقہ او مور د رښتینی مور تصدیق انکه او د پخوانو کتابونو کان او دا دوالا یا کولان طعام تو خول به طعام انظر ګورا نو چې انسان طعام خوري خټه کې خوراک پراته دغه مددگار کې دی شي علا لسان داوود فجبد داوود علیہ السلام و عیسی ابن مریم او فجبد عیسی ابن مریم باندې ذالک دا زکاب ما په سبب دا یا سوچو دی نافرمان وکانو او دی یعتدون یاته کوم کی د حد نتیر شوی کانو دی لا یتناهونا چنه به من کو خلق د نارواو نا دا ان سخط الله عليهم چې غوسه کړی الله پاغي باندې او فل عذاب په عذاب کې وای هم دی خالدون میشا ولو کانو کشر دی یقین کړی ما پای بالله پالا والنبي او په نبی عليه السلام او په کتاب هم زلا چې را لګلې شوی له دتا متخذوهم نبونیول دی دی کافر لرا اولیاء دوستان